بسم الله الرحمن الرحیم باب من مات وعليه صوم کتاب الصوم شروع دی په دې کې حدیث نمبر 1952 او دا باب نمبر 42 دی قدی باب کې امام بخاری دا مسله ذکر کوي یو سړی مړ شو او پاغه روجي پاتې دي نو آیا داغه د طرف نه دا روجی نیول دا کافی کیږي څنګه چې مثلا یو سړی پاغه باندې حج پاتې شي او وارث داغه د طرف نه کوي حج بدل نو آیا د سپروجه کې هم داغه د طرف نه نیابت هغه جایز دی دی داغه نائب جوړی دی شي نو په دې کې دا مسله ذکر کوي دراصل دا موږ مخکې ویلیو عبادات په درې قسم دي یو دی عبادت بدنی محض عبادت بدنیه محضه یعنی هغه عبادت چې هغه خالص بدنی عبادت ته لکه منځ دی روزه ده بعضی عبادات مالیه محض دي لکه زکات چې هغه خالص مالی عبادت ته بعضی عبادات هغه د بدن او د مال نه مرکب دي لکه حج په عبادت مالیو کې د ټولو اتفاق دی چې په دې کې نیابت جایز دی مثلا یو سړی دی زکات په پاتې شو خپل ورنک نو داغه د مال نه به زکات را واغستې شي زکات به ورکړي شي نو په دې کې نیابت هغه جایز دی دارنګي په ایصال ثواب کې په دې کې دا جایز دی او نیابت هم پکې جایز دی ځکه وجه دا ده په عبادت مالیو کې غریب ته فائدہ رسول دي مثلا که مالک په خپل زکات غل ورک او کنه چاله ورک چیرې دا غریبانو باندې ویش او تقسیمې کا نو په دې کې غریب ته فائدہ رسول دي نو کسړې په خپل رسي او که د بل پلاسې رسي دوانه جایز ده په عبادات بدنيو کي نيابت جائز نه دی چي يو سړی د يو په يو تن باندې مونځ پاتي او بل راولګيږي د د طرف نه هغه دي مونځو کی دا جائز نه ده ځکه وجه دا ده په بدني عبادتو کي دارنګ روجا په په بدني عبادتو کي نفس له تکلیف ورکول، نفس ستړی کول دا مقصد دی. نو دا خو هغه سړی کولی شي چې یو سړی په خپله کوي. اوس چې زه ستا د طرف نه کوم او بل د بل د طرف نه کوي نو په دې کې د هغه انسان هغه نفس خو ستړی نه شو. نو د دې وجنا په بدني عبادتو کې نیابت هغه جایز نه دی ها البته پدې کې امام احمد ابن حنبل وی چې د نظر روجي چې مثلا یو تن د نظر روجي اومنلی چې زبا پزان باندې روجي لازم کړي او هغه مړ شو نو د هغه وارث د هغه د طرف نه د نذر روژې هغه نیولی شي دا امام احمد ابن حنبل وایي نور فقهاء وایي چې نه د نذر روژې هم لکه د بل په ځای باندې ته نشي نیولی نیابت هغه جایز نه دی دلته په دې باب کې چې دا کمی کمبازي روایت راځي نو د زنانا د هغه مور نظر یې منلی وو او بیا وروسته د هغې لور د هغې د طرف نه هغه روژې نیولي دي نو د دې وجه نه امام احمد ابن حنبل دا قول هم د دې روایاتو په بنیاد باندې کوي خو نور فقها وی چې نه په بدني عبادتو کې نیابت هغه جایز نه دی خدایات ساته یو د ایصال ثواب په ایصال ثواب کې په ایصال ثواب کې د د احناف په نسبانی د ټولو په نسبانی په ایصال ثواب کې ک بدنی عبادت ته ک مالی عبادت ته پدې کې اختلاف نشتا سوا د غیر مقلدینو چې غیر مقلدین پدې کې هم اختلاف لري او هغه دا وی چې نه صرف په حدیث کې دا صرف د مور او پلار د پاره راغلي دي او د نور چا د پاره هغه جایز نه ده خو لیکن ایصال ثواب بنده دا هر چاته کولی شي نو په ایصال ثواب کې په عبادت بدنی مالی دارنګي کده حج دی روزه ده او چې څومره دی نو بل تسړې ثواب اگر رسول شي دا مسله د نیابت چې بل د یو د بل د طرف نه نائب جوړې دی شي آیا داغه د طرف نه غ عمل ادا کې دی شي نو په حج بدل کې نائب جوړی دی شي چې انسان هغه یا بیماری نو په ژوند باندې او هغه به د حج کولو طاقت نه لري یا مړ شو داغه د طرف نه داغه وارث یا بل چاله پیسې ورکړي هغه داغه د طرف نه وک دا اوس جایز ده یا لکه څنګه چې امام احمد ابن حنبل وی د نظر پر رجوع کی یو وارث هغه د د خپل هغه چا چې نظر رجی نیولې وي داغه د طرف نه نائب جوړې دی شي نو دا نیابت نو نیابت مسله دا ځان لدا او دارنګي د ایصال ثواب مړی ته د ثواب د رسولو مسله دا علیده ده نو په دې باب کې امام بخاری دا وی یو سړی مړ شو پاغه باندې روجي پاتې دي نو آیا که داغه وارث داغه د طرف نه روجي نسی نو آیا دا جایز ده نو دا ړومبنه روایت دا مطلق دی ړومبنه روایت دا مطلق دی او په بل روایت کې د نظر خبر راغلی دا د دې وجه نه امام احمد ابن حنبل دا د بل د طرف نه د رجوع نیولو دا روایت د نظر سره تړلې دی چې په چا باندې د نظر روجي پاتې وي نو داغه وارث داغه د طرف نه د نظر روجي اغه نیولې شي خو دا ډومبنه روایت دا مطلق دی او د دې وجنه کم فقها چې هغه وی چې په په عبادت بدنیو کې نیابت جایز نه دی نو هغه هم دا وی چې وسړی مرشه او پاغه باندې روجي پاتې دي نو کولی داغه د طرف نه وارث داغه د طرف نه ک روژه ونیسی ایصال ثواب په دغه بانی نو ثواب به مو ته ورورسیږي او د الله نه دی دا تمه لری چی الله به دا د هغه د طرف نه دا روژه دا تی قبولی کا نو کیدای شی الله یی تی قبولی کی او باقی مانده هغه فدیه وغیره هغه هم راغلی ده چی هغه بنده ورکی. او ولی د هغه د طرف نه لکه روجی دسی چی هغه ته د ایصال ثواب په نیت باندې نو هغه دا د دې روایت معنی په ایصال ثواب باندې هغه حمل کړي دا دارنګ کم فقها چې هغه دا وی چې د مړي د طرف نه لکه د منځونو داغي فدیه اغم ته ورکول شي نو په حدیث کې منګ مخ کې په په صلات باب کې دا ویلیو چې هدی مونږ چې دین او هغه د ادایګۍ نه بغیر لکه بل طریقه دا غي نشتا نو په هغه ځکه منګه دا خبره کړې و چې بیا دا کم فقها د مونږ د فدیه لکه د اسقات په شکل کې نو بیا د دی ولې قائل دي نو هغوی هم دا وایی چی هغوی په روژه بانی دا قیاس کړی څنګه چی د روژی د طرف نه فدیه ورکړی کیږی نو دارنګه هغوی هم دا وایی چی که یو سړی د مونځ فدیه هم ورکی نو ځای ایصال ثواب به ورته رسی او کیدای شی الله یی تری قبول کړي او که په یو سړی بانی هغه مونځونه هغه پری قضا پاتی وو. یو خدا سي ده چې یو انسان په هغه باندې داسې حالت راغی چې په هغه حالت کې هغه مکلف نه دی او هغه ته بیا موقع ملاو نشوه مثلا یو سړی بیوش شو نو بیوش شو نو په بیوش سړی باندې یعنی هغه ته کوم کومه تلاړ نو چې کومه تلاړ او پاغه باندې هغه بیوشي وګد شو نو که میاش بی اوشه پروت ته او که دوو میاشتو بی اوشه پروت ته او بیا هغه را پاسې د وغه ته دوره وخت ملاو نشو یا پامغه بی اوشي کې هغه د دنیا نه لاړ نو هغه ته د شریعت احکام هغه متوجه نه دي یو سړی باندې صرف داسې دی یو مونز دوو داسې بی اوشي رااله او بیا لکه هغه را بیدار شو هغه په اوش کې راغی نو چې دا کوم منځونه د دنه په بیوشي کې قضا شوی دي نو دغه برا ګرځي او چې په یو سړی باندې داسې د میاشتو میاشتو کومه ده او بیهوشي پې راغلی ده او بیا هغه په حالت کې د دنیا نه لاړ یا په هوش کې راغی لیکن هغه ته دومره وخت ملاو نشي چې هغه پکې منځونه راو ګرځي نو دی وجنه په هغه باندې بیا هغه منځونه دا هغه قضا پې نشتا خو دلته خو مليان یو سړی هم نه بخښي، بس په هر چا باندې د هغه اسقاط هم ورکوي، اګر چې اوس دغه بدعت د ډېره حده پورې هغه ختم شو. دې اطرافو دېهاتو ته اوس هم شته دی. وقال الحسن حسن بصري وایي، ان صام عنه ثلاثون رجلا که روژه ونیسي د یو تن د طرف نه ثلاثون رجلا دیرش تنه سړي یوما واحدا په یو ورځ کې جازا یعنی حسن بصری به دا قول کو که په یو سړي روژه پاتې دي او داغه د طرف نه داغه د خاندان دیرش تنه هغه په یو ورځ باندې روژه ونیسي نو جازا جایز ده حدثنا محمد د فقهاو دارنګ د تابعینو په دی کی مختلف اقوال لکه هغه به تاته په یو مسله کی هغه ملاو شی حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن موسى ابن اعین حدثنا ابي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله ابن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د الله پیغمبر فرمای مما تا یو سړی مړ شو وعليه صيام او پاغه باندې روجي وي صام عنه وليه نو روجي دی ونی سي داغه د طرف نه وليه داغه وارث نو جمهور فقها داوي چې وارث ته داغه د طرف نه روجي ونی سي مطلب دا چې د ایصال ثواب په نیت ته روجي ونی سي او الله نه دغه سوال کوي چې الله پاغه روجي پاتې وي نو زه د هغه د طرف نه یا د هغه په دغه ته د اجر رسولو د پاره زه دا روجي نیسم نو الله د دې ثواب مغه ته ورسي او دا روجي داغه په خپل دربار کې داغه د طرف نه قبول کی نو دا جایز ده او بل داغه د طرف نه داسې نیول چې بدا داغه د طرف نه ادا کیږي یقیني تور باندې نو دا ټیک نه ده دا زائده عن الاعمش دا اعمش شاگرد زائده دی عن مسلم عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس نه روایت دی یو تن د الله پیغمبر لراغه وی ویلی اے د الله پیغمبره ان امی ماتت زما مور اغا مړه شوه وفات شوه وعليها صوم شهر او پاغي باني د یوې میاشتې روجي هغه په پاتې دي په دې روایت کې مخکې د 15 روزو د غي ذکر هم راغلي دي خو بهر حال 15 په میاش کې اسم راځي نو دی وجنه دغه اختلاف نشتا خ ان امي ماتت زما مور اغا د دی وجنه امام بخاری دا د میاشت روایت د مقدم ذکر کړی دی زما مور هغه وفات شو او علیها صوم شهر نو پاغه دی یوی میاشت روجی هغه په پاتې وی نو فاقضیه عنها یعنی افاقضیه عنها ایز داغه د طرف نه د دې روجو قضا راو ګرځوما زه داغه د طرف نه ادا کول شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای قال نعم بالکل او فدین الله احق ان یقضا ځکه د الله قرض هغه ډیر لایق دی ان یقضا چې هغه دی ادا کړی شي هم په دې روایت کې مخکې دا راځي چې هغه نظر منلیو نظر یې منلیو او دا په هغه باندې د نظر روجي وي څنګه چی په پنځم سند کې راځي نو فدین الله اغم د ابن عباس اغه روایت ته فدین الله احق ان یقضى نو دا الله قرض اغه ډیر لایق دی ان یقضى چې هغه دی ادا کړی شي قال سليمان دا نور سندونه دي قال سليمان سليمان وي فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث حكم سلموي چې منګه ټول ناستو کله چې د دې حدیث راوی مسلم البطین کله چې هغه دا حدیث بیانو نو منګه ناستو نو قالا دا دوانه وی حکم او سلمہ چې سمعنا مجاهدا یذکر هذا عن ابن عباس موږ د مجاهد نه اوریدلی دی او هغه دا د ابن عباس نه روایت کوي ويذكر عن ابي خالد حدثنا الاعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلم ابن كهيل عن سعيد ابن جبير وعطاء ومجاهد خپدی کی پدی سند کې د ابو خالد پدی سند کې اعمش د دریو کسانو نه دریو استادانو نه د حکم نه د مسلم البطین او د سلمہ ابن کوهیل د دریو اړو اساتذو نه او دغه درې وانا د دریو تابعینو نه د سعید ابن جبیر د عطا ابن ابي رباح او د مجاهد ابن جبر د دې درې واړو نه روایت کې یو غدري واړه د ابن عباس د خپل استاد نه دا غدریم سند دی قالت امراه للنبي صلی الله علیه وسلم چی یو زنانه نبی علیه الصلاة والسلام ته وویلی هغه مخکی روایتونو کې جاء رجل یو سړی راغی او په دې کې وی چې یو زنانه رااله نبی علیه الصلاة والسلام لا ان اختی ماتت زما خور چې دنو هغه وفات شوی ده یعنی دې د خور ذکر وکړو مخکینی روایت کې د مور ذکر و چې زما مور هغه وفات شوی ده او په دې کې وی زما خور هغه وفات شوی ده او عین ممکن ده چې دا غزنانه داغي خور راغلی وي او عین ممکن ده چې زویم راغلی وي د خپل مور باره کې تپوس کړي دا سلورم سند دی وقال يحيى وابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم یو زنانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې ان امي ماتت زما مور هغه وفات شوې ده دا پنځم سند دی وقال عبید الله ابن عمر عن زید ابن ابي انیس عن الحكم عن سعید عن ابن عباس قالت امراه للنبي صلی الله علیه وسلم ان امي ماتت زما مور هغه وفات شو وعليها صوم نظر پدې کې دا ګوره روزي د نظر او پاغي د نظر روزي پاتې وي د دې وجې نه امام احمد ابن حنبل هغه وی چې د نظر په روجو کې نیابت جایز دی یعنی وارث د نیولې شي د خپل مرده د طرف نه دا شپږم سند دی وقال ابو حریز حدثنا عکرمه عن ابن عباس قالت امراه للنبي صلی الله علیه وسلم ماتت امي یو زنانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلي ماتت امي زما مور مړه شوه وعليها صوم 15 يوما او پاغي باني پنځل لس روجي هغه په پاتې وي نو د دې حدیث امام بخاری دل تشبک سند ذکر کړی دی د ابن عباس سلور شاگردان په دې سندونو کې هغه ذکر شوی دی یو سعید ابن جبیر دویم مجاهد دریم عطا او سلورم عکرمه خبیا لومبنه سند چې د اعمش د شاګرد د زائده نو چې پای کې یو سړی راغلی دی وغوي چې زما مور مړ شو په دویم سند کې حکم او سلمہ ابن کوهیل دی روایت کې د مجاهد نه سمعنا مجاهدن دا دویم سندو په دریم سند کی د اعمش شاګرد ابو خالد هغه د اعمش نه اعمش د خپل درې استادانو نه د حکم نه د مسلم البتین نه او د سلمه ابن کوهیل نه او دا درې وانه اساتذه دای د خپل درې استادانو نه د سعید ابن جبیر نه د عطان او د مجاهد نه او غیه د ابن عباس نه نو په دي روايت کي په دي دريم سند کي تپوس کون کي هغه زنانه ده او داغي خور هغه مړه شوي ده ان اختي ماتت په سلورم سند کي يحيى او ابو معاويه دا د اعمش شاګردان دي دی دوانه د خپل استاد اعمش نه اعمش د سعید نه وغه د ابن عباس نه تپوس کون کی زنانه ده او هغه چې زما مور هغه وفات شوی ده په پنځم سند کې تپوس کوونکی زنانه ده او په دې سند کې د اعمش شاګرد عبید د اعمش نه بلکې عبید الله ابن عمر هغه روایت کوي عبید الله ابن عمر هغه روایت کوي او په دې کې تپوس کوونکی زنانه ده هغه وی چې زما مور هغه وفات شوې ده او ابو حریز په دې سند کې هغه د اکرمن او هغه د ابن عباس نه چې په دې کې زما مور وفات شوې ده او په هغه 15 لسروجي دي یعنې سره د دې نه چې په دې روایت کې څومره استراب دی خو لیکن محدثینو لکه امام بخاری غونته سړی چې هغه د حدیث د سندونو ماهر دی لیکن باوجود د دې استراب نه د حدیث ته ضعیف اغه نه دی ویلی ورنه استراب د حدیث دا بعض اوقات د یو حدیث د ضعف دغه غټه نه خوي باب متى يحل فطر الصائم په دې باب کې دا ذکر کوي چې روزه ماتول د روزدار د پاره دا کله روا کیږي نو په دې باب کې امام بخاری دا ذکر کوي چې نور پریوت بس روزه پوره شوه روزه پوره شوه او داغې نه بعد به لکه مزید انتظارونو ته هغه تاجت نشتا هغه ککوړې د نور هغه د نور ککوړې چې کله هغه پنا شو نو ابو سعید الخدری به دې ته انتظار نه دی کړی چې صبر وکړي چې اول اذان وشي او داغې نه بعد به بیا روزه ماتو بس قران وی ثم اتم الصيام الى الليل او لیل کله شروع کیږي چې به د نورغه ککوړې هغه ډوب شو او مکمل ډوب شو ښکاری نه نو بس دا وخت پوره شو داغي نه بعد او اذانونه دا د مونږ د پاره کیږي داغي د روجي د وخت سره هیڅ تعلق نشتا لکه مخ کې باب کې ان شاء الله نور بم ذکر کو حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروه قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه د عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت ته قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا کله چې شپه راشي د دې طرف نه دا موږ مخکې ویلیو چې مغرب طرف ته نور پریوزی نو هغه طرف ته رڼا وی ځکه د نور هغه شعاګانې لا راځي نو چې څومره هغه طرف ته غرنا کمیږي نو دی بل طرف ته مشرقي طرف ته په په اسمان کې هغه تیاره هغه زیاتیږي نو یو طرف ته ادبار النهار شروع وي یعنی نور هغه په پخکته باندې روان وي او بل طرف ته هغه تیاره د مشرقي اړخ نه هغه را روانه وي د مشرقي طرف نه نو اذا اقبل الليل من ها هنا او په دې روایتو کې د مخ کې په 1941 کې هم دا روایت تیر شوی او الته منګه دا ذکر کړیو چې اصل کې په دغه ځای کې چې نبی له صلوات والسلام دا خبره کړې ده نو په نور روایتو کې دا خبره راځي چې د مغرب طرف ته مغرونه او د مشرق طرف تم غرونه نو چې کله غر وي ستانه مغرب طرف ته چې کوم ځای کې نور پریوزي نو پای کې خو تا ته پته نه لګي چې نور هغه سټیم پریوزي او غړې په خوا وینه نو ځکه هغه دغه نه پناه دی د غر نه پناه دی نو په هغه ځای کې نبی له صلوات والسلام چې نور ښکارېدنه د غر نه پناه دی نو بل طرف ته دا ځکه ویلي یعنی دا نور علامات یې سره به راغستي دي چې کله انور هغه پریوزی لیکن بل طرف نه تب ګوري مشرقي طرف ته چې تیاره هغه زیاتیږي نو دغه علامات سره ملاو کو خصوصا په غریزه علاقه کې نو مطلب دا دی چې بس نور پریوته دی او بس بیا روزه ماتوا اذا اقبل الليل من ها هنا کله چې شپه راځي د دې طرف نه یعنی د مشرقي طرف نه و ادبر النهار او رس پریوزی من ها هنا په دې مغربي طرف باندې وغربت الشمس او نور پریوزی فقد افطر الصائم فقد افطر الصائم یعنی فقد دخل وقت فطره نو تحقیق سره روجه د ماتی روجه دار یعنی وخت د ماتیدو هغه داخل شوی دی روجه دار دی روجه ماتی حدثنا اسحاق الواسطی حدثنا خالد عن الشیبانی عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر عبد الله ابن ابي اوفى غ فرمایي چې موږ د نبی له صلوات والسلام سره په یو سفر کې وو او هو صائم په داسې حال کې چې غروجو فلما غابت الشمس هر کله چې نور هغه پریوته اصل کې دا روایت چې دی دا اومغه نور پریوته مطلب د دغر نه پنا شو ځکه چې نور پریوته او نبی له سلام غ صحابي ته وی چې مال ستوان جوړ کا نو بیا هغه څنګه دا وی اصل کې د د غر نه پنا دی فلما غابت الشمس هر کله چې د نور غایب شو یعنی د د غر نشاته شو نو قال لبعض القوم نو نبی له صلوات والسلام بازي صحابه ته ویلي یا فلان چې فلان کی قم ودرېږه فجدح لنا نو موږ له ستوان هغه جوړ کا فقال یا رسول الله نو وی ویلې د الله پیغمبره لو امسیتا کچرتا یعنی ته ماخامو کی یعنی چې نور مکمل پریوزی نو ستوان جوړولو باندې دوره وخت لګی نه نو زر به جوړ کما نو قال انزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویل چې انزل کوشا فجدح لنا زمنګ د پارا ستوان جوړ کا نو قال وی ویلې دا الله پیغمبر فلو هم سیتا یعنی کله کې انتظار وکړو دارنګ تاسو ما خامو کوي نو قال وی ویلې انزل کوشا فجدح لنا زمنګ د پارا ستوان جوړ کا قال نو هغه ویل چې ان علیک نهارن اې د الله پیغمبر دا خلا پتا سو باندې ورځ ده یعنی نور لانه دی پریوته قال انزل فجدح لنا کوشا زمنګ د پارا ستوان جوړ کا نو فنزل نو هغه کوش فجدح لهم نو هغه ستوان جوړ ک د نبی له صلوات والسلام د پارا فشرب رسول الله نبی له صلوات والسلام هغه اوس ک ثم قال وی ویلی چې اذا رايتم الليل کله چې داسې حالت وي چې مثلا کله تاسو اووینې شپه قد اقبل منها هنا نبی علیہ السلام د دې بل طرف نه غ علامات د نور د پریوتو هغه معلوم کړل کله چې تاسو وینې شپه چې هغه راضی د دې طرف نه د دې مشرقي طرف نه نو فقط افطر الصائم نو د روزدار هغه روزه هغه ماته ده یعنی وخت د د ماتیدو هغه داخل شوی دی بس روجه دی ماتی باب یفطر بما تیسر من الماء او غیره په دې باب کې امام بخاری ذکر کوي چې روجه به ماتی روجدار په هغه شی باندې تیسر من الماء چې هغه د ته آسان وي کاغه اوبوي او کداغې نه علاوه که هغه اوبه وي او يا د هغې نه علاوه بل شی مثلا کجوره وي يا چې هر يو شی وي چې په هغې باندې روژه هغه ماتيږي نسواريان يې په روژه کې په رمضان کې هغه په نسوارو ماتي په حديث د ترمذي کې اگر چې په هغه روایت داغه په سند باندې کلام دی خو بهرحال روایت ټیک دی من وجد من وجد تمرا که یو سړی هغه کجوره عمومي نو فل یفطر علیه په کار د چې باغی باندې روزه ماته کی وملا او چې څوک چا سره کجوره نه نو فل یفطر علی ما ان نو هغه دی په بو باندې ماته کی امام بخاری دلته په دې او غیره کی هغه ته اشاره کړې ده هغه د ترمذی روایت ده خو بهرال چې انسان ته کم یو شی آسان وي پاغه باندې مروجه هغه ماتول شي د روجي ماتېدل بس چنور پرې وته بس د روجي وخت پوره دی بیا پدې کې په دې بل باب کې به امام بخاری ذکر کوي تعجیل الافطار چې روجه ماته هغه د فورا کوي بس ځکه روجه هغه پوره شوه او په کجوره باندې علما ذکر کوي چې چونکه د انسان په بدن کې چې د انرژي او قوت او طاقت دا پیدا کیږي نو دا د د په بدن کې هغه شوګر لیول هغه کم شي نو د خوګونه بدن هغه زر هغه طاقت او قوت هغه حاصلې نو شاید چې په دې کې دغه یو حکمت وی چې په کجوره کې چونکه خوګه ده نو چې بدن ته فوري تور باندې هغه طاقت هغه ملاو شي حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنهما قال دا روایت امام بخاری دلته بار بار ذکر کړي او د دینه سو مسلې غیر ایستې دي سرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو صائم موږ د الله د پیغمبر سره روانو او نبی علیہ السلام روجو فلما غربت الشمس نو هر کله چې نور هغه ډوب شه نو قال انزل فجح لنا کوشا زمنګ د پاره ستوان جوړ کا نو ویلې د الله پیغمبره لوم سیتا کچرته ته ماخامو کی او د دې لوم سیتنا یو بل مسله غم معلومیږي هغه دا چې کوم اسکار المسا راځي یعنی د ماخام اسکار نو د دې لو امسې ته نه دا معلومیږي چې نور پرې وته نو مسا شروع شو د دې وجه نه یو سړی کاغه د ماخام د نور د پریوتو نه مخ کې اسکار وې د ماخام نو هغه به هغه سنت بنا ادا کیږي داغه وجه دا ده چې مسا لا شروع نه دي مسا به د نور د د پريوتو سره مسا شروع شي د لو امسيت نه دا استدلالم ممکن دی لو امسيت اې د الله پیغمبره که چرته ته ماخام وکي یعنی نور پریوزي او بیا روجه ماته کی قال کش فجدح لنا زمنګ د پاره ستوان جوړ کا قال یا رسول الله ان عليك نهارا بشک بتا سو باندې لا ورځ دا نور نه پریوته نو وی ویلې کوس شه زمنګ د پاره ستوان جوړ کنو هغه کوس شو نو ستوانې جوړ ک او ثم قال بیا ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا رايتم الليل کله چې تاسو وینئ شپه چې هغه راځي د دې طرف نه د مشرقي طرف نه نو فقط افطر الصائم نو یقینا هغه وخت داخل شوی د ماتېدو دراصل قران وی ثم اتم الصيام الى الليل روزه تر شپې پوری هغه تاسو پوره کړي بس جنور پری وته نو بیا فوري تور باندې روزه ماته هغه په کار دی په دې کې لکه باز خلک هغه چې دا کم انتظارونه کوي او اذان ته انتظار کوي چې اذان بکیږي نو اذان څنګه چې موږ مخکې ویل چې دا د منځ د پاره دی دا د روزي د پاره نه دی دراصل دا په شریعت کې یو قسم لا غزیادت راوستل دي د دې وجنه په حدیث کې یعنی دا چې راغلی چې تاسو په دې کې تلوار کوي نو په افطار کې چې مثلا یو سړی لګ شیبه پسې کوي تاخير پکې کوي نو دا ظاهرا او صورتا دا د روجي په هغه وخت کې اضافه کول دي ځکه د پښمنی نه د روجه نیولې ده او دی بیا اوسم مزید تاخیر کوي نو دا د روجی په هغه وخت کې اضافه کول دي صورتن او ظاهرا حقیقتا خو اضافه ځکه نه ده ځکه چې د روجی هغه وخت څنګه چې قران وایي او په شریعت کی دا صورتن دا لږه اضافه دا هم خنه ده ځکه چې هم دا احتیاطونه سړی کوي نو بل دا ده چې ته احتیاط کې نو احتیاط خو بیا په یو منټ دوو په دی باندې احتیاط تبرورو زیاتیږي دا سلسله خو ختمیږي نه بل دا د عمده شینا دا بدعات ته لار کولاوي او په کوم خلکو کې چې هغه دا بدعات جوړیږي نو دا بدعات ته لار کولاوي نو باب تعجیل الافطار پرو جماعتي کې تلوار کول او توندي کول جلدی کول حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل ابن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا یزال الناس بخیر همیشه به خلق یعنی زما امت بخیر په خیر باندې او دلته د خیر نه مراد یعنی پاغه اصل دین باندې عمل کوونکی همیشه به زما همیشه به خلق زما امت بخیر په خیر باندې یعنی پاغه اصل دین باندې ولاړ ما عجل الفطره تر څو چی دی روژه ماتی هغه په جلدی سره کو په روژه ماتی کی تعجیل کو ځکه وجه دا ده چی د دین په اصل حکم باندې با عمل کی دی شي او د دین اصل حکم څه دی چې ثم اتم الصيام الى الليل دا د دین اصل حکم دی او چې یو سړی کله د احتیاط په نوم باندې هغه تاخير کوي نو دا په هغه اصل دین باندې عمل پاتې نشو او په دین کې چې هم دغه سي بندا په دې لګ لګ کې دا اضافي کوي نو په اصل دین باندې هغه عمل پاتې نشي هم دا سیس دا بدعات ته لار کولاوي د دې وجنه رسومات هغه ولې ناروا دي دا غي وجه دا ده چې سړی په ځان باندې هغه سيزونه هغه لازم کی چې شریعت پتا به اگر چې بندې د ثواب په نیت باندې نه کوي خو لیکن ژوند هغه سره تنګيږي ژوند هغه سره پریشان کیږي او همدغه رسومات چې دی لکه دا رستو د بدعات شکل هغه اختیار کی نو همیشه به خلک به خیرن په خیر باندې یعنی په اصل دین باندې په هغه عمل به تر سوچ دی په روژه ماتي کي تلوار کول او تادي کوله حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابو بكر عن سليمان عن ابن ابي اوفا رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په سفر کې ومه نو فصام رجونی ولا حتا امسا تر دې چې ماخام شو ماخام یې کنو قال رجل یو تن ته ویل چې انزل خادم ته ویل چې کوز شه ستوان را لجوړ کا نو وی ویلې دا الله پیغمبر کله انتظار وکي حتا تمسی تر دې چې ماخام شي او نور پریوزی نو قال کوز شه او ستوان جوړ کا زما د پاره کله چې ته اووی نشپا قد اقبل منها هنا چې هغه د دې طرف ناراضي یعنی د مشرق نه نو فقط افطر الصائم نو روزدار هغه د روزه ماتي بس به وخت د ماتېدو هغه داخل شوی دی کله کله داسې وشي باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس لکه په د وریځې په ورځ باندې اگر چې نن سبا خو اوقات دي نن سبا خو دغه غلطیانو د غي امکان کم دی ک ډيري هغه ګوري وریځي او ډيري توري وریځي مراغلي وي خو لکه هغه وخت کې هغه زمانہ کې خو بدا سیوا چې کله کله د وریځ د وجنه خو د احنافو قول هغه دا دی چې نه په ده باندې د ده قضا پې هغه لازمه ده د دې روجي قضا به راګرځي او ها البته کفاره پې نشته اذا افطر فی رمضان یو سړی هغه په رمضان کې روزه ماته کی ثم طلعت الشمس او بیا اچانک هغه نور روخیږي نور لا پریوته نه حدثني عبد الله ابن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن هشام ابن عروه عن فاطمه عن اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنهما قالت اسماء بنت ابي بکر غوي افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم منګرو جماعت کړه د نبی له صلوات والسلام په زمانه کې د د وریځې په ورځ یعنی ورځ چې ونو اغشنه نه وا بلکې وریځ وا بارانی ورځ وا ثم طلعت الشمس او بیا اچانک اغنور راخکاره شو نو قیل له هشام هشام ابن عروه ته ویل شو چې فامروا بالقضاء ایا د خلکو ته د قضا د روجي حکم ورکړی شوی نو قال هشام ابن عروه ته وی چې بد من قضاء چې آیا د قضا نه علاوه سبل لار شتا یعنی قضا به خامخا کوي خو معمر وی دې حدیث بل راوی نه حدیث راوی نه دی وقال معمر او معمر وی سمعت هشاما چه ما د هشام نه اوریدلی یقول چه هغه به ویلی لا ادری ما ته پته نشته چه قضا او املا چه آیا دی خلکو بیا د هغه قضا هغه راګرځولی وه او کنه یعنی هغه ته دا پته نه وه خو بهر حال قضا به راګرځي باب صوم السبيان د ماشومانو روجا ماشومانو باندې روجا اگر چې هغه خو مکلف نه دي خو دا غي د تدریب د پاره دا غي د مشق د پاره څنګه چې مثلا مونږ په د وو کالو نه بنده شروع کینو دارنګ د روجو داغي هغه مشقم پاغي باندې پکار دی چې کله پیروجی فرض کیږي په 15 سو کالو کې یا چې بلوغت نه بعد چې زنانه هر کله بالغ شو یا لکان هر کله بالغان شو کاغه د دیار لسو کالو کی او کاغه د سوار لسو کالو کی نو پای باندې بروجی هغه لازمی نو به بو ته روجی کرانی نه چې د مخ کې نه تدریب او مشق هغه کړی وی وقال عمر رضی الله عنه لنشوان فی رمضان عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو نشیتا غټ سړی یې او ته غټ بنده یې او ته په روژه نه نیسي فضربه نو په هغه لې سزا ورکړه او په هغه باندې د شرابو هغه حد هغه په جاری که حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوز قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قاصد اولیګ د د عاشوري په په هغه سبا باندې یعنی ورځ راختی وه رڼا وه او د عاشوري داغه په هغه سبا باندې یعنی د عاشوري په هغه رڼا کې نبی علی السلام قاصد اولیګ الی قرل انصار د انصارو چې هغه کم کلی او اغي ته ورولېګل د اعلان د پاره او دا اعلان یو تو کو چې من اصبح مفترن چا چې سبا کړي دی په داسې حال کې مفطرا چې هغوی یعنی خوراک یې کړی دی مفطرا افطار یې کړی دی خوراک یې کړی دی ناشته کړی ده نو فلیتم بقیت یومه په کار د چې هغه دی پوره کی دا باقی مانده ورځ خپلا یعنی مطلب دا په باقی مانده ورځ کې د خوراک نه کوي امساک دیو کی ومن اصبح صائما او چاچی سبا که چا چې دا ورځ کړې ده صائمن په داسې حال کې چې روجه ده یعنی روجه ده سی خوړلی سکلی نه دي نو فلیسم په کار ده چې هغه د روجی نیت د اوس نه وکي او د عاشوری دا روجه د دې پوره کی هغه وخت کې چې کله لا د رمضان روجی هغه فرض شوی نه وي نو قالت دا ربيع بنت معوذ وی فكنا نصومه نو موږ به روزه نیوله بعد د دینه بعد ونسوم سبياننا او موږ به روزي نیولې په خپل ماشومان باندې هم ونجعل لهم اللعبه من العهن او موږ باغی لور کولې اللعبه ګډي من العهن یعنی د لوب شیان به لمنګ ورکول من العهن چې هغه د لوب شینا هغه به جوړو د مالوچونه نو د مالوچونه باغ د لوب شینا هغه جوړو او موږ په پاغي باندې رزکه چې وږي به او تګي به او موږ به خوراک سکاک ته پرې خودل نه نو فیضا بکا احدهم کله چې به یو تن جړل علی الطعام په خوراک باندې هغه به خوراک غوښتنو اعطیناه ذالک نو موږ به هغه د لوبو هغه شینا هغه به موږ غیله ورکړل حتی یکون عند الافطار تر دې چې هغه روزه ماته هغه براغي او به هغه وخت کې خوراک کو باب الوصال وصال اصل کې وصل وی یو زیوالی تا عام خلق دیتا وګد روزه وی اوګده روجا باب الوصال اگر چی جایز ده چې یو سړی مسلسل روجه نیسی مثلا پښمنه وک روجه ماته راغې روجه ماته کی خوراک سکا کو نک او بیا بل پښمنه راغې نو سره د دې نه چې په دې روایاتو کې لکه بل باب کې به امام بخاري دا وایي په باب نمبر 50 کې باب الوصال الى السحر چې د یو پښمنی نه تر بل پښمنی پوری یعنی جواز لري خو بارل بیا هم بهتره نه ده بهتره دا ده چې سړی روجه ونیسي او په روجه ماتې هغه وکړي دا غ د ټولو نه بهتر عمل دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به صوم وصال کو کله 24 ګنټې کله 48 ګنټې کله به د 48 ګنټو نه سیوا 72 ګنټې درې درې ورځې به نبی علیه الصلاۃ والسلام هم دغه څه کو نه به خوراک کو نه به اسکا کو نه به پښمنی کی او نه په روزه ماتي کی ځکه وې زما رب چې دې مال خوراک راکې مال اسکاک راکې او د پیغمبر غ روحانیت هغه دومره مضبوطو چي هغه ته به د خوراک او د څکاک د هغه ضرورت نه وو، په امت باندي منع کړې ده چي تاسو يې مه نيسئ، اګر چي هغه منع د تحريم نه ده يعني د حرمت نه ده، صرف په هغوی باندي د شفقت او د رحمت د پاره چي دوی په سختۍ کي واقع نه شي. باب الوصال دا باب دی په صوم وصال کی ومن قال او هغه چا چې هغه دا ویلی دی چې لیس فی اللیل صیام چې په شپه کې روزه نه ده نو په شپه کې ځکه شپه د روجي محل نه دی ځکه قران وی ثم ماتم الصيام الى الليل او په لیل کې بیا خوراک سکا کغه تا ته جایز دی نو څوک چې وی چې په پشپه کې روزه نشتا نو هغه د دې الله تعالی د قول د وجه نه چې ثم ماتم الصيام الى الليل بیا پوره کړئ روژه تر شپې پورې او په شپه کې خوراک سکاک هغه جایز دی جما جایز ده ونه نو سوال دا راځي چې نبی له صلوات والسلام چې هغه صوم وصال کړي دي نو امام بخاری وایي چې نبی له صلوات والسلام دا غینه منع کړي دا امت منع کړي دي رحمت لهم په امت باندې د ترحم د پاره د شفقت د پاره و ابقاء علیهم او دا غي د باقی پاتې کولو د پاره چې پاغي باندې تکلیف را نشي او دارنګ پاغي کې هغه بقاوي کمزوري نشي وما يكره من التعمق او دا باب د په هغه څه کې چې مکروه دي ناپسند دي من التعمق په دین کې سختی اختیارول نو دا باب په دې کې دی چې ناپسند دي مکروه دي په یو نفلی عبادت کې سختی اختیارول تعمق اصل کې تعمق اصل کې عمق وی گہرای ته تعمق دیو سیز گہرای ته کوزیدل په احکامو په اصطلاح کې د شریعت په احکامو کې یا په نفلی عبادتو کې یو سړی د خپل حد نه تجاوز کوي نو دې ته هغه تعمق وي یو سړی په نفلی عبادتو کې د سه مبالغه کوي چې انسان بیا همیشه نشي کولای دا غ تعمق دی نو چونکه په په صوم وصال کې په دې کې ځان اسی په دې نفلی عبادت کې او یا نفلی عبادت نه کسړې په رمضان په روزه کې ملک ادا کار کوي نو په دې کې انسان یعنی ځان په تکلیف کې اچي ځان په تکلیف کې اچي نو شریعت پتا دا کړي نه دا کې خود نه دا دی وجنا دا نه د پکار شاه ولی الله په حجت الله البالغه کی هغه چې کله د تحریف اسباب ذکر کړي نو شاه صاحب دا وی چې په دین کې د تحریف او اسباب دي نو یو دا غ اسباب نشا صاحب تعمق ذکر کړي چې کله یو سړی یو یو کار هغه د د خپل حد نه واړئ نو همدا څیزونه په دین کې بدعات پیدا کوي همدا څیزونه په دین کې تحریفات پیدا کوي د نصارا او د يهودو د دینونه دا هم د دې وجنه تباشي وی دي چې هغه په دین کې بیجا تعمق غي کړي دي دین آسان دی مخکې تیر شوی او الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبه یو سړی چې هغه د دین سره ډغره وي نو دین به پاغه باندې غالب کیږي ځان به ته کمزورې کې د دې وجنا یو کار هغه هغه حد پورې پکار وی چې تی رسولې شي په نوافلو کې دومره نفل کوا چې ته ټیک ته زیات ناروا نه دي خو ته چې هغه لک کې او پاغي باندې دوام کې په دین کې دا محمود دی او کنه ته په یو ورځ باندې راولګي غزر نوافلو کې خو ليکن بيا يې په مياشتو مياشتو باندې نه کې نو د هغې نه هغه دوه رکعته نفل د ورځې هغه بهتر دي خو چې هغه ته هميشه کې حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبه قال حدثني قتاده عن انس رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال دا درې ابواب دا په دغه سومې وصال باندې دي ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا تواسلو روجی دا وګدی روجی منی سي یعنی روجی مې یوځای کوي قالو نو وی ویلې دا الله پیغمبر انک تواصل اې دا الله پیغمبر ته چې دا وصال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمای لستو کا احد منکم زنیم پشان دی یو تن تاسو نه سم مطلب یعنی د عبادت په طاقت کې یو تن هم لکه تاسو کی ما ته نشی را رسیدی زه ستاسو په شان نه ما دا نه چې ګینه نبی له سلام سره د بشریت نفي کوي مطلب دا دی چې الله غیله قوت او طاقت ورکړي کم چې روحانیت ته پای کې تاسو یو تن ماته نشي را رسیدي دا الله نه په یره کې دارنګ د الله په عبادت کولو کې اني اطعم واسقا، ماله خوراک راکولی شي، روحاني طور باندې، واسقا او ماله څکاک راکولی شي، او یا نبي علیه السلام دا وفرمایل چې اني ابیتو، زه شپه تیروم، اطعم واسقا، ماله الله خوراک راکوي او ماله الله څکاک راکوي، یعنې د شپې هم ماله الله خوراک او څکاک راکوي، اګر چې ظاهراً زه خوراک او څکاک نه کوم. بعضی خلک دا وایي چې نبی اسلام ته به د جنت نه خوراک راته نه دغه ټیک نه ده روحانیت زیات دی حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا عن الوصال د صوم وصالنا قالو صحابه کرام وویل انک تواصل اې د الله پیغمبره ته چی دا روژه نیسی نو وی ویل انی لست مثلکم زستاسو کی ستاسو پشان نه ما مال الله خوراک راکی او مال الله سکاک راکی حدثنا عبد الله ابن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن الهاد عن عبد الله ابن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلی الله علیه وسلم یقول لا تواصلوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چی تاسو سوم وصال منی سي فايکم ارادا پس کم یو چې پتا سو کې اراده غیر اراده کړی وي ايو واصله که یو تن په تاسو کې خامخا لکه سومې وصال کوي نو د یو سحر نه تر د بل سحر پورې یعنی د یو پښمنی نه تر بل پښمنی پورې کوي زه ټیک تا که روجه ماتي کې ته خوراکو نه کې نو پښمنې بیا بل خامخا وکا فایکم اراده یواصله کم یو په تاسو کې چې هغه اراده کوي یواصله چې هغه وصالو کې نو فلیواصل نو پکار دا چې هغه وصالو کې حتی السحر تر د د بل پښمنی پورې ټیک ته په یو پښمنی کې خوراک کړي په بل پښمنی کې د خوراکو کې نو قالو صحابه کرام ویل چې د الله پیغمبر ته خود دین هم زیات کې فإنک تواصل یا رسول الله نو قال وی ویل انی لست کهیئتکم زما حال اغستا سو د حال پشان نه دی زشپتی روما لی متعم مال یو خوراک را کون کې د یتعمونی چې غمال خوراک را کوي وساقن او مال سکاک راکونکې د یسقینی چې هغه مالا اوبه راکوي هغه مالا د سکلو سامان راکوي نو په بل روایت کې ربي رب ته نسبت کړي دي خو د نبی له صلوات والسلام خپل چې کومه روحاني طاقت ته قوت ته نو اغم زیات ته نو ایت اشاره ده حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد قال اخبرنا عبد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صوم وصال نه منع کړی دا رحمت لهم په دوی باندې د شفقت او د رحمت دپاره چې دا مه نیسئ په ځان اسانتیا وکړئ. نو ویې ویل، ای د الله پیغمبره ته چې دا کې نو قال انی لست کهیئتکم، زما حال هغه ستاسو د حال په شان نه دی، انی یطعمنی ربی و یسقین، ماله زما رب خوراک راکوي او ماله زما رب څکاک راکوي. امام بخاری وی چې لم یذکر عثمان عثمان یعنی دا روایت ما ته عثمان ابن ابي شیبه او دو استادان ذکر کړي خو لیکن عثمان اغه رحمت اللهم دا الفاظ اغه نه دي ذکر کړي نور روایت اغه یو شان دی د محمد او د عثمان باب التنکیل لمن اکثر الوصال کله کله استاد لپاره دادی چې یو شاګرد هغه عملا په بای سيزونو کې هغه انکار کوي نو اغله د ادب ورکولو د پاره یل سزا سزا ورکول لکه هغه مل جایز دي صحابه کرامو د الله د پیغمبر سره هغه وصال کو نبی له سلام روجي بنولي نو صحابه کرام ویل چې منګیم نسو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع وکړه چې می دا کوي لیکن هغه نه منې کیدل نبی علیہ السلام بل روزه مو سره ملګری کړه صحابه کرام بل روزه مو سره ملګری کړه خو چې په درې مورز باندې شو نو په درې مورز د د اختر میاش هغه خکاره شو د وړو کې اختر میاش نبی علیہ السلام صحابه ته وی وی کچرته د میاش روسته شوی وی نو ما تاسو کته چې تاسو څومره پورې لکه ما سره مقابله کولی شي او زه تاسو منی کوم په تاسو باندې د شفقت د پاره لیکن تاسو لکه عملا چې د سنه چې صحابه کرام وغیز انکار کو خو عملا لکه تاسو هغه کار هغه نه کوي رواه انس عن النبي صلی الله علیه وسلم انس رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله نه دا روایت کړي څنګه چې مخ کې په دغه 1961 کې هغه تیر شو حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروژه کې د وصال نه د یو زیوالی نه منع کړی دا فقال له رجل من المسلمین یو تند مسلمانانو نو ته ویل چې دا الله پیغمبر ته چې دا کې نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې وایکم مثلی کم یو په تاسو کې هغه زما په شان دی یعنی د عبادت په ادایګی کې او د عبادت په طاقت کې څوک ما تر رسیدې شي خا کم یو په تاسو کې هغه زما په شان دی په قوت او په طاقت کې د عبادت په لحاظ سره انی ابیت ز شپته روما یطعمنی مال خوراک راکې زما رب او مال زما رب سکاک راکې فلما ابو نو هر کله چې د صحابه انکار وک عملا دی نه مراد انکار په ژبه نه دی یعنی مطلب دا چې نبی علی سلام منی کول لیکن اغي بیا مغه کار کو هر کله چې اغي انکار وک عملا ای ينت ای ينته ای ينته چې د دین منی شي او کله به صحابه کرامو د الله د پیغمبر اصل کې تابعداري پاغي دوره غالبه ده لکه مثلا په په حدیبیه کې څنګه چې د مخ کې روایت تیرم شو په حدیبیه کې نبی علیہ السلام صحابه ته ویلي چې دا سرونه دا اخرای لیکن د الله پیغمبر چون کې سر نه دی خړېلې نو دی وجه نه غي هغه عمل ته تیار نه دی نو بیبیو ته بیا ویل چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې دا الله پیغمبر هغه تا ته ګوري تی په خپله وخرایا نو ته بیا ګوره نو چې هغه هغه مشوره ورکړه نبی له صلوات والسلام چې سر وخرو نو صحابه کرام داسې په یو بل باندې هغه او هغه جلدی کوله گویا کې یو بل نه چرته سرونه لکه هغه یو بل لکه کټ نه کی زخمی نه کی نو فلما ابو ان ينتهو هر کله چې هغه د من کېدونه انکار وک عملا عن الوصال د وصال نه نو واصل بهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي سره بل رو واصل بهم یومن نبی علیہ السلام دا غي سره بل روجم یو ځای کړه یعنی دای صحابه ولا سزا ورکول چې زم منی کوم د یو کار نه او تاسو بیا هم نه دا کیږي ثم یومن بیا سره بل روجم یو ځای کړه ثم را اول هلال او بیا خلکو اغي د اختر میا شولیدا فقال نبی علیہ السلام فرمای لو تاخر کچرته د میاش د لګروسته شوی وي یعنی په دې کې ورځ نیمه نورم پاتې وي نو لزتکم نو ما په تاسو باندې دا وصال نورم زیاتو او ما قتل چې تاسو څومره پوری لکه ما سره دا مقابله کولی شي کت تنکیلی یې د الله پیغمبر چې دا خبر وکړه کت تنکیلی دا گویا کی هغه له سزا ورکولو عملا حين ابو ان ينتهو کله چې هغه د منکیدونه هغه نه من کېدل او هغه هغه انکار کو حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال د د د سومه وصال نه منشي مرتين دا خبره دو ځله وکړه قیل او تو ویل شوې د الله پیغمبر ته چې سومه وصال کې قال وی ویل انی ابي تو زشپت روم مال زما رب خوراک راکي او زما رب مال اسکاک راکي فکلفو من العمل نو تاسو ځان ذمہوار کئ فکلفو من العمل نو تاسو تکلیف کئ یعنی تاسو عمل کوئ من فکلفو من العمل نو تاسو هغه عمر عمل کوئ ما تطيقونا د سمره چې تاسو طاقت لري او تاسو توان لري یعنی مطلب دا چې په په نفلی عبادتو کې چې کوم عمل ته همیشه کولی شي په کار دا ده چې بنده هغه عمل کوي دا نه چې یو عمل هغه به همیشه هغه بنده کولی نشي بلکې ځان مکلف کوي د هغه عمل د هغه نفلی عبادتو یا د هغه عبادتو د کم چې بنده توان لرلی شي طاقت لرلی شي او هغه همیشه کولی شي باب الوصال الى السحر دا وصال سومه وصال د یو پښمنی نه تر بل پښمنی پوری جایز ده خو بهرحال بیا بهتر صورت چې دی چې روزه ونیسا او بس ماقام رو جماعت یو کدا بهتر حالت دی حدثنا ابراهيم بن حمزه حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اې د الله پېغمبره ته چې وصال کې د دې نه زیات هم، اې د الله پېغمبره قال وی ویلې لستو که هیئتکم زه ستاسو په شان نه یم، زه شپه تېرومه، لي مطعم ما له یو خوراک راکوونکی دی، هغه رب هم دی او هغه هغه روحانیت هم دی، اصل کې اصل طاقت خو الله ورکړی دی. خو لیکن هغه روحانیت هغه غ ظاهری سبب دی لی متعم مال خوراک را کون کې دی یتعمونی چې مال خوراک را کوي وساخن او سکا کرا کون کې دی چې هغه مال سکا کرا کوي او برا کوي او د سکلو سامان را کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین